الاکرام د لوی عزت او د لوی خاون به همیشه دا غلوی او غلوی عزت بکله سرګندېږي نو په دنیا کې هم دا غلوی او عزت څرګند دی ځکه د عمر او سپومې دا سره غلوی خو زیات لوی به د قیامت پر څرګند دی ځکه د قیامت پر به د دنیا بادشاہ نم نیوي ټول خلک به خاموش دنیا کې په انسانانو ته اختیار ورکړی شوی دی هر سړی په بریت الله سره کوي او ځان ته لوی سړی وي قیامت پر ودان دی نو ذل جلال والاکرام دا لوی او دا عزت تخاون ظهور د لوی او دا عزت بزیات کله کیږي نو دې صورت کې وې اذا وقعت الواقعه دا په هغه ورځ چې قیامت راشي د خدای د لوی په مقابله کې بټول لوی ختم شي او د خدای غ اکرام به ویني چې خپل دوستانو لکم کم قسم اکرام ورکړي دا اکرام بیان دی دویم دی تیر سورت رحمان کې د جنت ذکر او په آخر کې ولمن خاف مقام ربي جنتا فبأي آلاء ربكما زواتا أفنان فيهما عينان تجريان نو دا جنتونه به کله ملاويږي دا د سړي په ځل کې شوق راشي چې خدای خپل خوشاله دي دا وکړي خدای وی دا برازی اذا وقعت الواقعه په هغه وخت کې چې هغه واقع کیدونکې خبره واقع شي نو دې صورت کې د قیامت ذکر دی د مؤمنانو او د بدانو سپیرو ذکر دی او د لوی درجو والا د خوشحالو بیان دی او د خدای د قهر بیان دی او دا ټول به د قیامت پر ورځ بعض احادیث نه معلومی چې صورت واقعا سړی د شپې وي خدای پاک به د فقیرې نه بچ کړي نو دې ته د غنا صورت وي وی سړی دې دا د شپې وي چا باندې چې تنگ دستی راغلی فقیری قرضونه یې د دنیا مشکلاتي نو اذا وقعت الواقعه دا صورت دی وای خدای پاک ورته اسباب د رزق فراخ خدای پاک وي اذا وقعت الواقعه ما وخت چې پیښ شي هغه پیښیدون کې خبره پیښیدون کې خبره د قیامت ورسته وي ځکه هغه یقیني پیښیدون کې ده د قیامت ډیر نمونه دي یو پکې واقعا ده نو اذا وقعت الواقعه ما وخت چې را پیښ شي هغه را پیښیدون کې خبره هغه لوی قصه ليس لوقتها كاذبا نشته د داغي په وبست الجبال بسا بیا درته ليس لوقتها كاذبا نبي په واقع کېدو د دې ورځې کې نشته د په پیښېدو د دې ورځې کې درو دا رښتونه ورځ د یقینا وبست الجبال بسا او ریز مریز بشی غرونا پر ریز مریز کې دو سره ریزی ریزی بشی غرونا ټول فکانت حبا ام مبسا شیب دا غرونا ذرات الوتیدون کی گرد غبار بتی جوڑی شی دا الوزی په دې سوري د انور کې چې کوم ذره ښکاری دې ته هبا وي نو فکانت هبا منبثا شیب دا غرونه هبا ان ذره منبثا خواري وره وکنتم ازواجا ثلاثه شیب تاسو درې ډلې ټول مخلوقات به درې قسمه خلق شي دریو طائفو ته خلق تقسیم شي څوک څوک به دا غي بیان دی فاصحاب المیمنه څوک به د خي طرف والي دای و دای طرف والي دا خي طرف د عرش ته خدای نه به خي طرف ته ولاړي ما اصحاب المیمنه تس خبره د خي طرف والا بس څنګه حالي دا غي دا غي ډیر د خوشاله حالي درجو کې السابقون دی بوان دی پاغه درجو کې یو سابقین شو دی به مخ کې ولاړی د عرش مخ ته دا باغ خلک چې دنیا کې په درجو کې ډیر مخ کې والسابقون او مخ کې په درجو کې او په عملونو کې السابقون دی به مخ کې ولاړی د عرش مخ ته نو څوک مخ طرف ته ولاړی څوک دس طرف ته څوک مخ کې دا سابقون سوکتی اولائک المقربون دا مقربین دا دربار الہی دی دا با انبیاء کرامی اصحابان او خاص اولیاء کرام دا دا لو مقامات خام دا خی طرف عام مسلمانان دی دا گس طرف دا طول کافران منافقان بی او دا سابقون دا پیغمبران دی داغي صحابه او اولیاء کرام نو سب دلیو درجو والی سب عام مسلمانانی صدا باقی کافران خدای داغی دا هر یو حال بیانوي ولا فی جن والسابقون دلیو درجو والا السابقون دی بمخک والا ری دا عرشنا پخوانی خلق د حضور نه مخکې او رستونی خلق د حضور امت هغه ډیر بزکه چې انبیاء کرام په خوا ډیر تیر شوی یو لا سلیر زره په پیغمبران دي او دا غي خصوصي خصوصي صحابه ناغه ډیر شو زمون په امت کې خو صرف زمون پیغمبر دي صحابه دي اولیاء نو په اعتبار د اولیاء هغه پیغمبرانو خو زموږ امت لږ دی او پخواني ډیر دي د دې وجه نه خدای وایي سلت من الاولین دا سابقین بدوی ډلې د پخوانو خلقو وقلیل من الاخرین لږ به درستونو کی ځکه دا به حضور پاکي خلفاء راشدین به او ډیر خاص اولیاء کرام او صحابه مدالب دي سو کوئی دا اول او اخر د دې امت یادای سلت من الاولین دا بلوی دلی د محکنو د دې امت نه نو د حضور پاک صحابه کرام او سلف صالحین تابعین او تبع تابعین ځکه حضور وی درې پیړې بهتر خلق دي زما په امت کې خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صحابه کرام تابعین او تبع تابعین نو سلت من الاولین دا سابقین چې دا بلوی ډلې د مخکنو د دې امت وقلیل من الاخرین او لګ به پرستنو د دې امت زګه دا غدرو پیړو نه رسته خو شر زیات دی نو رسته کې به نه کان لګ لګ نو که په خوانی په قومونه کې نو پیغمبران پکې زیات دي او که د حضور امت کې اولین او آخرین کې نو د امت اولی خلک ډیر خري او رسونو خلقو کې لږ خلک خري ډیر کمزوري خد دی مقام بسی علا سرور مودونتن دی با پاچا پرکتونو ناستی پا صفو پالنگونو مودونه پیلل شي به د سرو زرو پتارو دا سه چا پر کټي به چې بوړ به د سرو زری نری تارونه به د سرو زرو ته توي پتا سي کټونو بنا علا سرور مودونا فصفو چې پیلل شي به د سرو زرو په تارونو زنکی الکان خندنی خستا ګلالی دا و فکر دي الکان چې خسته نه خپل افکاری بلغی کی سادگی وی چالاکی وی نو دې سادګي او په دې چالاکي او په دې منډو ترانو کې خوان کوي مشر سړی چې سړی ته ولاړی د خدمت ته پام خوان نه کوي او دا واړه ځنکی کشران دا بسوکی دا د کافرانو نابالغ بال بچی مړ شوی دی ځکه هغه خدای دوزخ ته نه بوزي نه به د جنتیانو خادمان او خدای پاک به د هغې نه یو قسم جوړ کړي یا جدا مخلوق ته خدای پاک به پیدا کړي لکه ښځې چې جدا مخلوق دی حورې ښایسته ښځې وایي نو دغه شان د هلکان وایي د خدمت لپاره خو ګورې جنت کې خلاف فطرت تقاضا نشته دانی چې سړی د الک ته تقاضا د شهوت پیدا شي دا خبره ونی ان تر بخده پاک دا ګنده خوونه ټول د انسان نوختی نه به بغوزی نه به د پردې خزې خواهشي نه د پردې خزې د لیدو نه د الکانو د خواهش نو یتوف علیهم د صاف او خوشبوار اوبو لا یا اوبدی یا خاص قسم شراب دی معین مما وکاس من معین جامونه به د خالص شراب لا يصدعون عنها سردردی بنه راځي دا شراب په سکلو کې ولا ينزفون نبوت به خود کیږي د دنیا شراب د خدای پاک تاسو ته نه خي ما لیدلې دي بعض ملکونو کې شیشو داسې دکانونه لکه د پمپ د تیلو دا شیشو دکانونه پکې ښکاري نو زیړې سپینې استری د شراب بوی داسې دی لکه د میتیاز ګنده او داسې تروي لګي لکه میتیاز چې سړې خپلې په شراب خپل ګنده شي نو چې څوک یوز کې هغه باندې سر در راځي سر دن نه پس به خود شي دوی دې نشي ته آرام وي نشه په آرام نه په دماغ کار پرې دي دا چرس چې سوسکی یا دا هیروین او پودر چې سوسکی دوی موږ ته آرام راغی آرام نه دماغ یې کار پرې دي نو دشي نو دخصو نه نه نه خوشالي نه ځکه سړی به د ځان نه خبر پیجوار او دسمات ته په ولاړ بعد چې نو د جنت شرابو کې به نه سردردی وي نه به بی خودی وي خوشحالي به او د دنیا دا ګندګي ونی په دنیا شراب ترش دي لکه د بچیات لا یصدعون عنها سردردی بنازي په دوی کې د دې شرابو د وجه ولا ينزفون نبه بي خود کیږي دا مارغه غوښه خوشګوار دا قسمه قسمه مارغه تاسو خو صرف چرګ خوړل نور د نورو نه څه خبرې دا ناشنا مارغه ولحم طير دا مارغانو غوښې وي مما استهون څه چې د دوی خوښ خو سړی خوراک وکړي اسکار وکړي شراب وسکي نو بل څه ته امزل کی کنه چې هغه ته خزه وای نو وايي وحور عین حور وای عینا د غټ سترو وای حورا عینا حور د حورا جمع سترګو تور به تور او سپینو به سپینه او غټه غټه سترګې پجامو کې به دن نه بدن ښکاری چې وبس کینو مرای کې بداغي بوی نه چروان دی دومره وحشت دنیا کې بلا ستوري لیدلې ستوري څومره ښکلي دي دا چا پیدا کړی دا غزاد د دین خپل پیدا کړی خوشاله یو درې سيزونه دي بنیادي یو دا چې سړی خلاص کار شي دویم دا چې خشته خزه دریم دا چې ځواني او صحت دا ټول په خدای جنت کې پیدا کړی خو سلورم شی ور سره زیاتی دا دی چې همیشه وي په دنیا کې دا شی تا نه ملایي دنیا کې ټول خوشحالي چاته نه ملایي د لوی بادشاہ تاسو وینئ د ټولو نه زیات په غم اخته دی نن به وزیرې سار له به فقیرې دا د دنیا په شاعري نو خدای وایي جزاء بما كانوا يعملون دا به جزاء دا غي عملونه چې دي دا دې خوشاله د دنیا په دې لګو ورځ باندې ملاوي یو خسړې لګو خیال د دنیا په لګي ورځ دې خوشحالي دی دا لګي ورځي ته پتا نه جون تیرې کنه یو دی خوشالي بدل تنسب شي ها لا پدې پدې سفر کټو چې ناس یو بل سره غب شپ لګای نو لا يسمعون فيها لغوا نبوري پدې جنت کې عبس خبره درو بني غیبت بني چغله بني ولا تعصیما نه د ګناه خبره نه ځانونو ته څه خبرې د خي طرف والا به حکم موضوع کی هغه به پس کی فی ستر محدود هغه ته به بیر ملاویږي بیا زمو بیری به نه په پکې ازغی نه په پکې اډو کی ګوره خدای پاک دا میونه ملي چې بنی آدم یې پیژني او به عربو پیژنلې یعنی جنت کې میوه دا سیدی چې نه چا لیدلې ده نه چا په ګر کې راځي او چې څوک چاته تعارف د یو سیس کې نه پاره سیس بکې چې هغه پیژني نو عربو چې کومې میوې پیژندې خدای هغه ذکر کړی دی مالټې په عربو کې نه وي امونه نو الوچې نه وي خټکی نو هندواني عرب نه دا خدای نه ذکر کړی انار ذکر کوي کیلې ذکر کوي انګور ذکر کوي خجورې ذکر کوي انځران ذکر کوي بیر ذکر کوي ځکه دا عربو کې جنب زیتون ذکر کوي نو دا سه بیر به مخدود آئے کی بازغینی دنیا کې ګوري سو بیر یو خوشبو یا غټه بیر دا کومولې د حرام نشي نو مې د دې بیر به د جنت خو د جنت بیر به د جنت مناسبي مخدود نو پکې ازغی نو پکې ډوکی یو بل لپاس وزل ممدود وګد سورې وي جنت کې مر نشته خو سورې وي او سورې به د خوندې یو انا سدرت المنتهى راغې څنګه هر ځای ته رسیدلې سورې وي چې سړی په پکې خوند مور کوي ابي هغه پانه به هغه شرنګار کې لکه د ډول سرنا سرود بوي وماء مسکوب اوبه را څڅېدونکې وي سړی به داسې پروت وي خولې ته به یې اوبه راشي یخې چې میوه څانګې میوه میوې څانګې ته به یې راکوزه شي نو راکوزه به شي د جنت په ټولو څیزونو کې احساس دی وایه دا په خبرو کېږي د جنت اوبه به د ځمکې د پاسه روانې کنده کې ویني خو په متوازي خطونو به روانې خورېږي به نه چې کوم طرف ته اشاره کوي هغه لکه مالدی اوس نشته من موسم ختم شو الته د موسم سوال نشته نو لا مقطوع ختمیدو والا بنی چې موسم ختم شي ولا ممنوع نه په پکې پابندي د پرېز یا د پردي مال د سوال وفرش مرفوع قالینون به اوچت اوچت بداسي چې په اوچت زینو پراتی یا به دومره حق قالینون چې اوچت قالینون به ځینې ملایان وی چې کینې په نویا کاله او پکې ښکته روان نو زه هم چې اویا کاله ښکته روان د دغه عمر ډېر تیر شو نه قرآن شریف کې دا نشته نه حضور پاک دی نه فرش مرفوع قارین نه بوچا اوچت زینو یا د قیمت په اعتبار بوچت لکه خلک یا لکه دا خدي اوچت قالین دی یعنی ډیر قیمتي دی وفرش مرفوعه قالینونه به یوچت د قیمت په اعتبار یا په اوچتو ځایونو پراته یا ښکلې مزېدا داسې نه چې کینې بیا اویا کاله ښکته روان خدا خزی چې څنګه وای ان انشانا هن انشاء مون پیدا کړی دی دا خزی په یو خاص پیدا کېدو سره خدای وای ما غیل یو خاص صفت ورکړ دی د دې ستوري پر اړه کې فرق راغلی دی دا انور ګورې زمونږ د دنیا نه مشر دی او د نیکه نه او دا سینستانان وای په دې مر 15 کروڑه کال تیر شي نو په دې 15 کروڑو کالو کې په دې مر پر اړه کې فرق راغلی مکه شان ځوان دی دغه شان خدای پاک چې یو سیز د همیشه والی د پاره پیدا کی ناغي په حسن کې فرق نه لري نو خدای وي هغه خوري ما پیدا کړی دی په یو خاص پیدا کول سره ناغي ساخ مې داسې جوړ کړی دی چې هغه به همیشه ځوانان ابا همیشه بکری وی کواري جنې به هر ځل چې نږدې کیږي جنې ناغي اندامونو کې په فرق نه لري نه به په ویختو کې نه په حسن کې نه بدړي نه په ټوخي لري نه به خراش کی لري نه به په حیز راځي نه دې خبرو نه پاک تب انا روش کې چې ماته کی جوړه جامې او پکې پرځي نو ان ان شاء الله ان شاء الله مون پیدا کړی دا خزه په یو خاص پیدا کېدو سره فجعلنا هن ابکارا مون ګرځولې دي دا جنکه دا به پیغلی هر ځل وکړه وای کوم وای ښځه چې د سړي نه ډېره مشرې هم خوند نه کوي یا چې ډېره کشرې په خپو کې دې پرته یې هم خوند نه کوي د یهودیانو په یو کتاب کې مې یو کیسه لیدله په یو سړی په ښځې وي نو یو د مشر او یو د ډیره کشر ا مشر سر سپینو او د دې کشر سر تور او د درمیانه د د سر کې تور مو سپینو نو چې ود بشو نو دا ګډه خزه به را پاسې ده دی به دا تور تور وخت قین چې کول چې سره تور سپین پاتې شي چې زمان په شان دي او دا تور خزه چې راپاڅېده، دې به اوتو نو دې به ترې سپین وېښته قینچي کول، چې سر یې ټول تور وي، چې زما خاوند دی، زما اوتو نو هغه عاجز وي دی د دواړو وېښتو نه خلاص شو وی چې راپاس یو خو دا زما په سر څه چل شوی دی اصبح راسي باردا زما سر خو ګنج العرش پاتې دی نو خاو خزه چې خاون سره مزولي نو خوند کوي بوډا سړی د ځوان خزانه کوي کله د خوخه په دغه باندې خوخ نو سبه کې آیا ها الک سړی وي او بوډه خزه وي د بوډه په خوخي ځوان سړی خدای د باندې خوخه چې لاس په بودړه وړي نو فجعلنا ان انشانا من انشان من پیدا کړی دا خزه په یو خاص پیدا وسره فجعلنا من ابکار من ګرځولې دي بکری ځوانه عربا خوخ خاوندان تا اقرابا امزول لاصحاب اليمين د دې خي طرف خواله د هر چا خزه به دا غامزوري د سړي او خزه شکل به یو شان دي د سړي به ګیرني نه به په بدن ویختی سړي به انسان خو د سړي به بریتي لک شانتي معمولی او د خزه به غني سړي خزه به داسې رواني لکه دورونه چې امزوري بالکل نو خدای به هم شکل خپل انزولي چې هر قسمه بیگانیت او جدائی پکینی ابا دی تفخی او تباری خدای دې استاس او زمان نصیب سلت من الاولین دا د خي طرف لوی ډله ده د پخوانو خلقو وسلت من الاخرین او لوی ډله ده د رستنو یعنی د خي طرف والا په خوا کې ډیر تیر شي او په دې امت کې به ډیر خلک او سابقون په دې امت کې لیک دی او په قواني چې کې پیغمبران ډیرو نه غلي وصلی الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى أصحابه أجمعين ما ارتویلی او دا صورت مکه مکرمه کې نازل دی او نومې صورت واقعه دی واقعه وی قیامت تا دی کې د قیامت حالات دی او د قیامت بحث قیامت عدیم بنیادی عقیده دا چې د اسلام بنیاد دی پس د توحید او د رسالت نو خدای پاک فرمایي د قیامت پر از بخلق درې قسمه څوک به د عرش نه مخکې ولاړي عزت په ځای کې هغه ته سابقون وي څوک به د عرش نه خي طرف ته ولاړي هغه ته اصحاب الیمین وي څوک په ګس طرف ته ولاړي هغه ته اصحاب الشمال وي هغه سابقون چې دي په داسې سپرکټو به سوپو به ناستی چې هغه به د سرو زرو په تارونو اودلی شوي ډډې به یې پیوالي خپه به یې په خپه چولي هلکان خدمتګار خشته لکه د سپینو مرغلو هغه به د دوی د خدمت دپاره ګرځي پیاله او سراحې او ابخورې به ورسره لاسونو کې او ښکلې صاف سوتره شراب چې نه به پکې سرخوږي وي نه به پکې بېخودي وي او میوې به یې چې کومې کې او د مارغانو غوښې وي چې سې زړه غواړي او داسې د خپل دلند روخانو خشته او سترګو خاوندان خزه چې سترګې به غټي تور به توري او سپین به سپینی لکه سپو کې چې مارغلري انت بنا بس خبره اوري نبی ګودا د ګنا خبره دا دا وي د پخوانو خلقو کې ډیر دی او اوستنو کې لږ دی ځکه پخوا پیغمبران ډیر راغلي دي اوس ته امت کې په زمو پیغمبر دی نو خدای وي پخوانی به ډیر او اوستنی به لږ به د خي طرف فعال خلک دا عام جنتیان دي دوی به په بیرو کی چای کی بازغینی فی صدر مخدود او کیلی به ګوجی ګوجی او سوری به یګو د او بو به را به دون کی او میوی به ډیر نه ختمې دو والا نه د پابندې والا او غالیچی به یو بل د پاسه پرته د دوی خزه بم د دوی امزولی چې دوی ته بزیات ګران او خوخي دا قام په خوانی بم ډیر او رستنو کې بم ډیر کستا سو خیال د سابقین خدای پاک یو قسم انعام ذکر کو د خي طرف والا بل سابقین داسې ذکر کړ لکه د خاریي خلک د خاریو خلق صفه خوخي شراب خوخي چې په پرسو ناس دی یو بل سره نوکران چاکران ورته مخې ته ګرځي او د د مارغانو وخې خوري امي وی راوړ دا غوچت سيزونه دي نو خدای غوچت دی ولا او عام جنتیانو د پاره بیره ذکر شوی کېلې ذکر شوی یخ سور ذکر شو روان او به ذکر شوی او میوه ذکر شو د دې مثال د باندو د خلقو د کولو لکه زمونږ چا سره او د خاریو والا حدیث ابدي شو نو د خان باندو خلکو ډیر خوخي کېلې خوخي سور خوخي روانه او به خوخي ونه خوخي دا جنتیان هم د قشان نسبت وي هغه سابقون چې د اوچتو درجو والا دي او عام جنتیانو کې به دا صفرخي لکه د خاریو د کول خلق کې چې فرق خو سره ګس طرف ته یا ګس طرف ته اسپیر ناغي مثلا واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال د ګس طرف والا د ګس طرف د حال بس تپوس کړ داغي حال او دو حاضر دی ما اصحاب الشمال داغي حال بسی دا ګس طرف والا فی سموم پا گرم هوا کی بی وحمیم پا گرم وبو کی بی وظل من يحموم سورې به د تور لوګي د تور لوګي په سوري کې په ګرمه هوا او ګرمو اوبو کې وي لا بارد ولا کریم هغه سورې به نه یخي نه به خوشګوار سورې چې یخي نو بدني خوشحالي دی چې بدن پکې آرام وي او روح تم پکې سکون ملو ته خو خوراک او اسکاک ورکړي خو هغه عیش او عشرت خو نه دی چې سړی د مون نه د اودس نه د ښکلې عقیدو د عمل نه وباسي او به ورته نصیحت نشي کولی متکبر شي غریب سړی ته خو سړی نصیحت هم کولی شي او غریب سړی په خپل ګناه باندې کله ملامت ځان ملامت کوي ادا مالدار متکبر دی ځان ته غایر دی په خپل ګناه باندې فخر کوي نو خدای وایي انهم كانوا قبل ذلك دی مخکې د دې وزنه په دنیا کې مترفین په مزو کې فناز نعم طرف وای ناز نعم وکانو یسرون علی الحنس العظیم او دی بزد کو هغه لوی جرم هغه لوی جرم باندې ټینګ ولاړو چې کفر او شرک یوسف اصرار و عزت کول تا عقیدل دی باړو عزت به کو ټینګ به هغه لوی ګناه کچا به ورته وې نو مې نه منه وکانو یقولون او دی به په دنیا کې ایزا متنا وکنا ترابا خچ مون شمړو او شو خاورې خچی من مرشو خوری شو و عظام و ډوکی شو انا لمبعوثون نو آیا مون به دوباره جمع دی کیږو چې مون نه ډوکی خوری جوړ شي نو مون به دوباره جمع دی کیږو او آباون الاولون او یا زمون مور پلار مشران مخکی تیر شوی دا به دوباره جمع دی کیږو یعنی دی به دا د احکام په شکل وي چې سړی مړ شي او خور شي او ډوکی شي هغه به دوباره چملي خدای پاک ورته جواب کوي قل تو ورته وای زماره طرفه ان الاولین والاخرین بشکر بی او رستی ټول قومونه او خلق لمجموعون تاسو به ټول لا جمع کول شي الى میقات یوم معلوم وخت یو ورځ معلوم یو ورځ معلومه ده د قیامت هغه کې یو وخت چې راپور ته وشي مخ کې ورستو په زمانہ کې روان دي رستو ځکه چې دا د یو بل نه پیدا دي قیامت پرس کې به د یو بل نه پیدا کی یا په یو حکم نه پیدا شي نو په یو حکم چې پیدا شي ټول به په یو ځل پیدا شي اولنی او آخری به ټول لا جمع کېږي او وخت یو ورځ معلومه خورای با د یو اونې بوټي نه چې هغه زخم دي دا سلوګه به په خدای راولي چې هغه سخته ګرمي هغه سخت لو هغه سخت توپ تور لګي هغه به تیری لګي په غم کې به مبتلا نو خدای پاک ورته بوټي او په زخم یو دنیا کې زخم ورته موږ دا تاریخ نه نه بل زخم نه دا چې کې سره د غرونو علاقو کې کی هغه بوټي دومره سخت بدبوی دي چې پاتې بل بوټي نه کیږي تاسو بلې دي دې علامو کې نشته دا چې کوم دی هغه خواته بل بوټي نه کیږي بدبوی طریق دا نو د دوزخ هغه بسنګ دا نو دوم نو سخت لوګه په خدای نه وایي خدای پاک ورته دا بوټي پرې جوړ کړی نو تش پراک بمنی دومره به خوري چې خېټه به تډکه نو خدای پاک په پتن دا دا سه تند او فراش چې دی وي غرق نو خدای پاک ورته وبو خو چې دا نو د دوزخ یې شي دلی وو به تاسو په ورمنډه کې لګا تګي وخه اوخ د یو سو ورځو چې په سهارا شګو کې تګي هغه په وبو باندې به اختیار ورکوس نو چې ویس کینو کلمې به وشلېږي نو د دوبرینه به وکړي سور کروزی دقه شان و به اختیار لکه د سرګردان او توبو او خان چې د تند د وجه نه لیونی او په بو به اختیار ور کروزی دقه شان و تاسو سکل کړي نو فشاربون تاسو بسکل کړي شرب الهین فشان د سکلو د تندو او سرګردان او خان خدای وای دا پس شي وی هاذا نزلهم یوم الدین دا ود دی مل مستیاوی د قیامت پر لیمل مستیا دا خدای دریو قسم حال بیان شو اس پیر خلق بدای او بختور غد بدل شي دا بچون کې د قیامت پر ورځ د قیامت د ثبوت لپاره خدای په یو څو دلایل ذکر کوي چې دا وکړي خدای پاک همیشه چې قیامت سړی ته خی اول ورته ځان کوي دا اول ځان ته وګوره د سنه پیدا څنګه راغلی د قشان به دوباره پیدا کی به دې ګټونو غونو ته وګوره ته کوم ورځيږي هغه نه ماګه ګټي وشي چې کم نه دا ته کوم شي غنم دانه ده د غنم ګټي ته به وشي د دغه بوټي د نه دا غنم هم جوړ شو نو چې څنګه د غنم نه دوباره هغه بوټي جوړیږي ته په خپل سترګو ویني دغه شان وتم را پورته کې انسان پیدا کېدل هم د وبونه دي او دغه فصلونه هم د وبونه دي نو ورپسې خدای د وبو ذکر کوي نه بارنه د وبو څوک زرونه او په چې پزمکه پروزي فصل په زرغونیږي نو فصل پزمکه کې ګرمي ضروري بغیر د حرارت نه نه کیږي نو خدای دا اور ذکر کړي دا اور تاسو ته د شنو بوټو نه څو زرغونه نو هغه لوی خدای چې دا هغه د قدرت خارق کرشمي هر وخت ویني هغه تاسو دوباره جمع کولی شي نو چې د قیامت نه انکار نه قسم دې روزانه د ابو دې زرغونه دل د قیامت یو نیمه تاسو ته حج کې تاسو خدای وای نحن خلقناکم موږ تاسو پیدا کړی فلولا تصدقون ولی تصدیق نه کوي د قیامت چې د خپل ځان ته وګورئ نو قیامت ولی نه مانه چې څنګه اوسم پیدا کړی بیا تاسو پیدا کړی شئ دا اوس چارا اوس کې اخا یو مثال ور یو اول دلیل خی افرایتم ما تمنون تاسو ګوره دغه منی چې تاسو یې پر رحمونو د خزو کې اچای نزدېکت کوي خزو سره انتم تخلقونه د دې وبونه تاسو پیدا کول کوي ام نحن الخالقون او کوم ته پیدا کول تاسو ګوره چې تاسو نږدې شي خزو ته دغه وبدي هغه طبيعت یو دی مزاج یو دی دا غینه د انسان څوک پیدا کړي او انسان کې مختلف ازادي د هر جز طبيعت جدا زړه دې پړپوستي نه دا سر دې اډوکی دې سرمن دا غوخه دا یو متحد الطبيعت سيزنا دا دومره مختلف الطبایع سو جوړ نه ته پلا خبر دې نه ته مور خبر نه دا نظام نه خبر هر خزه بچی وروړي د بچی نه خبر نه چې ما خېټه کیسې دا جلونه نه خبر دا نظام نه خبر وای افرایتم ما تمنون تاسو وینه هغه او بچ تاسو ته یاوه یعنی انزال کیږي تاسو انتم تخلقونه آیا دا تاسو پیدا کړی یعنی د دې اوبونه دا انسان تاسو پیدا کړی ام نحن الخالقون او کومه پیدا یو لوار چې چاړه جوړی نو چاړه جوړی دا سنه چې چاړه جوړی نو کړپ دا غینه کټ جوړ شي کټ چرته جوړ شي معلومه ده چې دا د پکې څه اختیار نشته وای نه نو چې څنګه ما تاسو پیدا کړی نو مرګ مې دلته مقرر کړی دا مرګ نه جون دم پس نه نو قدرنا بینکم الموت مونږه مقرر کړی د تاسو په میانس کې مرګ یعنی ستاسو د پاره مرګ په میاز کې معنا دا چې دار چا په خپل خپل وخت مقرر کړی د ستاسو د پاره مرګ وما نحن بمسبوقين من عاجز کیدون کې نیو على ان نبدل امثالكم د دې خبره نه چې تاسو شکل بدل وننشئكم فيما لا تعلمون او تاسو دوباره پیدا کو په شکل چې تاسو ته نه معلوم زاړه ګورګان بمړه شي دوباره بم ځوانان پیدا کړ دا ویختان دا چې څومره خریلی شي دی په دنیا کې او دا نکونه چې څومره کټ شي او ستړي سنت شي او دا ویختي لرکړي دا ټول ور پورې د قیامت پر ځم خدي دا چې چا ګیره خریلی د دې ګیره به زمون نو دی زګه چې ډیر خړی کنه چې ډیر خړی خو درې څنګه او دا نکونه مو ورپورې لویرې نښتي څومره اجزا چې دا مو ورپورې مړ په یو شکل کې را څرګندوي ولې په بل شکل نو وايي موږ عاجز نه یو د دې خبره نه چې تاسو شکل بدل کو حیات او صفتم بدل کو او پیدام کو په هغه شکل چې لا تاسو ته نه ولقد علم خان سور کوي